فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا اوس د دې نه دریم باب شروع شو دا دریم باب کې دا تر 350 آیات پورې دریم 50 آیات پورې دا باب چلیږي ها پدې باب کې سدي پدې باب کې بس زواجر دي زجرونه دي مشرکان ته او تخویفات کې وي چې شیطان چا منلي دي د توحید نه انکار کړی دی نو هغه څه کوي هغه ته کوم دنه زجرونه ور کوي نو اول کې زجر ور کوي په سبان دي په افترا باندې چې دروغ تړي په الله باندې نو چې زجر ورکی نو دا غي نه پس پس شروع کی تخویف شروع کی او هغه تخویف ته په براءت ته معبودانو د عابدانو نه عابدانو معبودانو به یو سره لانجی په هغه براءت باندې څه کوي هغه حالت ورته بیانې چې ګوره د دې حالت نه وډار شي دا دین او یریږي دا تاسو کوي نو چې دا وشي دا غي نه پس بیا بشارت ورکي مؤمنانو ته د جنت بعد احوال به ذکر کی دا غي نه پس بیا د جنتیانو او د جهنميانو مکالمه ده صحیح شو په میان کې پکې د اعراف والا مکالمه ده بس دا ټول دادی بعد بشارتونه دي بعد تخویفات دي څه لپاره چې د الله قانون منئ او د الله د قانون نه بغیر بل قانون ممنئ ولیکم او منلو نو دا جهنم ده کوم کده الله قانون مو اونه منلو جهنم دی کده الله قانون مو اومنلو نو جنت دی بل دا دواړه ته خی ګوره وتا فمن ازلم نو سوک ته ډیر ظالم دا اول خو زجر دی دا روز تخفیفات دی بیا سوک ته ډیر ظالم یعنی نشته ممن دا غچانا افترا علی الله چې تړي په الله باندې کذبن دروغ او کذب بیااته یا دروغ جن غنی آیاتونه د الله اولایک دا کسان چې دی نالهم نصیبهم من الكتاب رسیږي دوی ته برخه خپل من الكتابي د کتاب نه کم کتاب د تقدیر کتاب خپل برخه په دنیا کې خوري ډوړی ده پوشه مړی د خوري راکاږي د خیر د دنیا کې بداوي خو حتی تر دې پورې دا جاءتهم دې ته تقویب به تکرات الموت وي اذا جاءتهم کله چې راشي دوی ته رسولنا هغه فرشتي د مونږه یې توفونهم چې وفات کوي دوی لره روح ته اخلي نو قال وغوی ته وای اينما کنتم تدعون من دون الله اينما کنتم چرته یی تاسو تدعون چې تاسو را مدد کوله خلق من دون الله غیر د الله نه دا غي نو چرته مطلب دا دی هغه چرته دي اوس وته مدد چې وای کنه چې اوس د مرګ نه بچ کی اوس تخویف شروع شو براءت ته دا لکه توای چې ته د بل چا تابع شوی په دنیا کې لیډر ته پته تر روان وي او دا الله د قانون په مخالفت کې تا خپل مشر منو نو په آخرت کې وسه حالي ته خو ګوره قال الله وی والله ورته وی ادخلوا داخل شي فی امم پاغه دلو کې قد خلت چې یقینا مخکې تیر شوی دی من قبلکم مخکې تاسونا من الجن د جناتنا والانس د انسانانو نه په نار په اور کې زئی اور تور داخل شي ول تا غنور ډلې دی غي سره یو ځای شي دوی به ښا چې ورشي کلمہ دخلت نو هر کله چې داخل شي امتون یو ډله لعنت اختها نو لعنت توي پاغه خپل خور باندې خور سوکتا لکه خور اختها پاغه ملګری ډاله د دې سره چې کوم ډاله مخ کې تتلی ده کنه هغه مخ کې نه ډاله ته دې ورچی کنه موږ چې تاسو راشو دلته کې نو السلام علیکم نو دا جهنميان چې دا الته ور داخل شي ته لعنت الله علیکم پتا دا الله لعنت خنجرانو موږ هم گمراه کړو په دنیا کې خو شي دا هغه لیډرانو ته وای حتا تر دې پوري عزت دار کوچ کله دوی جمع شي فیها په جهنم کې جميعا ټول نو چې ټول را جمع شو اوس ټول پکې راغل یو بل هم مونته چې وی مونتلو نو قالت اخراهم او به وی غرستو نه دوی تا غرستو نشته دي زنده باد والا پوه کنه دا زنده باد والا ورته ویلی اولا هم غلی ډرانو ته وی هغه مخکنی تا ربنا ای رب زمونږه دا غي په بارا کې وی دا غي په شان کې وی ربنا ای رب زمونږه هاولای دغلی ډران چې دي اذلونا دی مونږ گمراه کړیو فآتهم عذابا ضعفا من النار نو ورک دوی ته د چن عذاب د اورنا الله دوی خو ډیر عذاب وته ورکا دوی مونږ په دنیا کې گمراه کړیو الله ورته وی قال الله ورته وی لکل ضعف د پارا د هر یو تاسو نه د چن دی تا ځای واځي دوی ته د چن نه ورکوم تا تم دو چند در کوم ولی یو د شرک کړو یو په شرک کې په بل پس روان وي پوه شو کنه او هغه په دی وجه دو چند ور کوم چې یو خپل شرک کولو یو بل ځان سره مشرک کولو دوړ ته دو چند دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ وقالت اولاهم لاخراهم ال تاغه لیډران واوریدل چې دای خو زمون په باره کې دا وی چې دای ته دچن عذاب ورکنه هغه راغوسه شو وقالت اولاهم او بوي هغه اولنی پوښوي هغه لیډران هغه مشران له اخراهم دې رستنو تا ها دغه زنده باد والا ته وی فما کان لکم علینا من فضل نو نشته د تاسو لر علینا په مونږ باندې من فضل احسان یا یو معنا دا دا یا فما کان لکم علینا من فضل نشته استاسو په مونږ باندې څه غورواله ولکه تاسو چې وایي چې مونږ ته د چن عذاب راکې کنه دا تاسو د خان دامن راغلي چې تاسو ته یو یو درکې سو او مونږ له ډبل راکې تاسو به مونږ باندې پسو چاتي پوښوي او نه به داخليږي جنت ته دروازې د اسمان څه مطلب د دوی اعمال چې برخیږي کنه دروازې د اسمان ته نه کولاوي دا لاندې راځي ولا يدخلون الجنه او نه به داخليږي جنت ته حتا تر دې پورې یلی جل جمل چې داخل شي اوخ فی سم الخيار فسم دستنه کې موږ ته سم وایو خاص تاسو ته وایي هغه سم چې دا هغه نری د ګندل وستن په هغه پاغه سوري کې چې کله او خور دن نکی نو بس بیا به جنتیان جنت ته ورشي لا جهنميان به جنت ته ورشي جهنميان تر هغه پورې جنت ته نشي ورتلې نو هغه کې تلې شي خو عمر په کې لاړ شي مطلب دا دی چې بالکل نشي تلې دی جنت بوی په دې حرام نشي دی بلار شي نشي تلې ښا یلی جل جمل جمل څه ته وای اوخ ته وای ښا لنډه خبره دار بار تفاسیر کې وتا ته وګورئ هغه وای چې دین جمل نه مراد د دغه غټه رسی ده د جاز دغه د ابو جاز سی دا غي یو غټه رسی وی کنه چې کله ودری کې نو هغه لنګر غورځي نو هغه رسی هغه ډیره غټه وی وای هغه ته نه مراد ده او هغه دی کې یو قرات راغله ده حتا یلی جل جمل حتا ته داخل چې جمل هغه ته جمل وای نو هغه قرات په وجنا غي وي خو قرات شاذ دی هغه اعتبار نشته لري ابن مسعود سے تچاوي دا شان چا پکې یو شکر راغلو وی مل جمل وی جمل څه شی دی هغه ته وی اذهب الى صاحب الابل او خان والا خواته ورشه غنه تاسو ته چې څه شی ته پر جمل نه پیژني وکذالک نجد المجرمین او دا رنګ بدله ورکو موږ مجرمانو ته لهم من جهنم مهادن د دې جهنميان لپاره من جهنم د جهنم نه مهادن اوس بشارت ته هغه کسان چې ایمان راوړی دی وی منل چې بس بالکل د الله تابعداري کوم بل بل لیډر پکې نه منم چې دا راځي ما ته ځان نه قانون جوړی او ما پس راځه او عمل الصالحات عمل کې موافق د شری اوس چاوی دا عمل موافق د شریعت خو ډیر ګرانی الله وی نه مړ نه دی ګران لا نکلف نفسا مونږ نور مونږ نظم مونږ نه مکلف کو یو نفس نظم وار کو یو نفس فی صدورهم چې پس سینو د دوی کې من غلن کم خفغان غل ور یو حسد ده حسد بد شي دی هغه نه دی غل کله کله هغه سره یو بل سره وی لکه کنه نو دا نه غواړي چې الله دې دنه دا شی واخلي خو اسی وته لک خپه شي او پس خي وته یره دا ور خد پوه شو من غلن هغه خفغان تجری بېږي به من تحته ملنهار لاندې د لاندې د دې جنتیانو نه لاندې د جنتیانو نه نه لاندې د دوی د حکومت او د مانو نه د کورونو نه الانهار ولی وقالو دا جنتیان به وای الحمدلله صفاتنا د خدای الله لله خاص الله لردی الذي چغذات ته هدانا لهذا چې مونږه را او رسول دی جنت ته دلته کې هدایت معنی د ایصال را رسول سره دی و ما كنا نو مونږه لنهتدیا چې مونږ را رسیدلې وې دي جنت ته لولا ان هدان الله که چرته الله نه ورا رسولې مونږ به څنګه را رسیدو که الله نه ورا رسولې لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلی مونږ ته رسولان در رب مونږ بالحق پرشتیا سره ان مونږ هغه منویو ځکه مونږ هغه مونږ ګور هغه مونږ ته ویلو چې جنت پي دا خو رښتیا جنت ته رښتیا خبره راته رسولانو کړې وي ونودو आवाज بوکړه چې دی جنتیانو ته ان تلکمل جنتو چې دغه جنت چې دغه جنت اورستموها په میراث کې در کول شي تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب داغه چې تاسو عمل کولو جنت ته میراث کې ملاويږي نو زماره پلار میراث ولته کې چې هغه ما کال ته کې ملاويږي میراث تمہارا میراث معنی ګورې دادا چې څنګه میراث د زوی ته د پلار نه ملاویږي حق حلال وي او دویم نمبر ته پر روپو خو نه علی کنه به بدل پکې نه وي مفت ورته ملاویږي نو جنت به تاسو داسې مفت ملاو شي مطلب دا دی ها یا باندې وای چې نه په جنت کې د جهنميانو ایتشتا د مشرکانو په جهنم کې د جنتیانو ایتشتا نو ګوره چې دا کم کافر جهنم تلاړو نو چې په جهنم کې د مسلمان جنتی کمایسه وا هغه هغه ته ملاو شو هغه هغه ته ملاو شو جهنم کې دوزخ کې او چې کما د کافر جهنمی په جنت کې سو نو هغه مسلمان ته په میراث کې ملاو شو دا میراث چوخه بما کنتم تعملون په سبب دا وی تاسو عمل کولو او سوال په دې راځي حدیث کې قرآنی جنت په عمل نه ملاويږي جنت په رحمت د الله ملاويږي په رحمت د الله ملاويږي عدل ته کې وای په عمل ملاويږي نو حدیث او قرآن آیات کې هو تعارض نه وای نشته تعارض نشته له تعارض هغه حدیث کې چراغلی چې جنت پر رحمت ملاویږي د الله تعالی نو هغه نفس جنت ته جنت ته ملاویږي پر رحم د الله او ترقی درجات چې دی هغه بیا په عمل باندې دي درجات څه دي هغه بیا په عمل باندې دي یو دیمه خبره دا ده چې یا وای د هغه رحمت نه مراد څه دی د هغه رحمت نه مراد توحید دی او دلته د عمل نه مراد توحید دی نو چې توحید باندې رحمت د الله رحم پاګه چاو شي چې توحید نصیب کی او جنت چې چاته ملاو شي هغه عمل ملاوي یا عمل د توحید بس خلاص شو وانا د اصحاب الجنت اوس جنت ته جنتیان لاړل دي ته مکالمه دي ته یو متناد وای ښا پوښي قیامت ورځ یو نوم سره یو متناد دی خلق به یو بل تاوازونه کوي جنتیان به جهنميان ته کوي جهنميان به جنتیان ته کوي نو دا هغه خبرې دي ښا دا مکالمه ده ونادا आवाज بو کې اصحاب الجنت جنت والا اصحاب النار اور والا ہوتا ان سبور ته وای ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چې مونږه اومونتا یقینا مونږه اومونتا هغه وعده چې کړي و مون سره رب زمونږه حقا رښتیا مونږ ته خو رب کوم وعده کړي وا چې اسلام ومني توحید ومني نو تاسو به جنت ته بولم هغه رښتیا شو فهل وجدتم نو آیا تاسو امون تما اغه وعده وعده ربکم چې کړي و تاسو رب تاسو حقا رښتیا تاسو رب رښتیا وعده کړي وا چې تاسو ویلو چې شرک چاو کا جهنم ته بوزم تاسو رب خپل وعده رښتیا کړه دا جهنميان خو ډېر بي سوره دي خفري غریبانان خو شي برق شي قالو نو دوی وای نعم او بس دومره وای ها نعم وګدت څنګه کوي او وای بالکل عوجن کوګواله په دې لار کې اعتراضات کوي په دین باندې او شبهات پکې راو باسي دا کوګواله پکې لټای وهم بالآخرت هم کا هم بالآخرت کافرون او دوی د آخرت نو منکر وي وبینهما حجاب او په میان د جهنم یانو جنتیانو کې به پرده وي پرده صدا هغه دیوال دی ښا دیوال دی هغه صورت دغه کې وراشي صورت حدید کې بسور له باب دیوال دی پاره کې دروازې دي نو هغه دیوال باندې وعلى الاعراف او په دغه دیوال باندې رجالن سړی وي يعرفون كلن بسيماهم چې پی جنبا کلن طول خلق لرا بسيماهم فعلامو د اوی باندې جنتیان ته هم ګوري جهنميان ته هم ګوري پی جنبه چې دا جنتیان دي دا جهنميان دي په اعراف باندې کم سړی دي ډیر اقوال پکې مفسرینو ذکر کړی دي پوه شو یو قول دا دی چې دا د فطرت والا خلق سوکتی فطرت دو ټکم وخت پیغمبران نو راغلي نه دا په دې میانس کې ولاړی یو قول پکې دا دی چې نه دا هغه خلک دي چې هغه ماشومان د کافرانو دي چې په ماشوموالي کې وفات شوي په ماشوموالي کې وفات شوي راجح قول پکې دا دا هغه سوق دي چې دا غوي نیکي او بدی یو برابر شي نیکي او بدی سری یو برابر دا دلته ولاړ دي خوانا دا اواز بو کې اصحاب الجنت دا اعراف والا مو خبره کوي په دیوال ولاړ دي کنه دی خوا ګوري کنه دی خوا ګوري نو اواز بو کې خاص جنت والا وتا سب ورته وي ان سلام علیکم سلامتی دی پتا سبانی سلام علیکم هو څه کنه سلام بو کې نو دا بو وي سوي لم يدخلوها دا اعراف والا به پخپل دی جنت ته نه داخل شوی وهم یتمعون او دی به تمل لري چې موږ به داخليګو اوس دا خو دي جنتیانو سره خبرې وکړي بیا به دې بل خوا مخ را واړول شي و اذا صرفت بصارهم کله چې را واړول شي سترګې دوی تلقا اصحاب النار طرف د اور والا وتا نو قالو دوی به وای را ربنا دا چې په جهنم طرف ته به الله مخ را واړي دي به تخپل نه ګوري چې غره مجبور لوړه صرفت بصارهم سترګې به راوالو دي شي دا به الله راته او وګوره دې کوم ګوره نو قالو دوی به وی ربنا اے رب زموږ لا تجعلنا مگر دې مونږ مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره الله مونږ دوی سره ته یو ځای نه کی ونادا اصحاب الاعراف او بیا به आवाज وکي خاون اعراف والا دیوال والا رجالن هغه کړوتا دا غټای ته مالدار سړی وو ویل کنه کله کدا خو نو شریف ته پوښې ویلی ته پوښې انو دا غو پلان کې مشرف دی نو چې وی ویني يعرفونهم فی جنب بسیماهم فقاس علامو خپل باندې دا غي په علامو باندې به او پی جنی نو سبو ته وای قالو ورته وای ما اغنا عنکم جمعکم لری نکد تاسو نه عذاب جمعکم اگر دل تاسو غ فوجن تاسو و ما او اغ مالونو کنتم تستكبرون چې وای تاسو پاغي باندې لوی کون کی نه خو یاره مال پکار راغې نه دغه فوج پکار راغې څنګه چل دی اها اولا الذین آیا دا کسان دی ها اقسم تم لا ینالهم الله برحمه دا د فرشتو کلام د پمیانس کړه ټول خبرې دي ښا فرشتي پمیانس کړه فرشتي سوي دا دي جهنميانو چې دا کله دې ته دغه وکړو کنه دې دغه دې دغه تا خو شي بوشت مشرف دې دغه سره خبرې وکړي نو چې دوی ته خبرې وکړي نو دوی ته وی زمړه تاسو کوم جنت ته نه داخل شوي تاسو به مرانه داخل نشي تاسو هم په دې دیوال ولاړی نو فرشتي مې انسکرال وی ښا اها اولا الذن آیا دا کسان اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړل لا ينالهم الله برحمه چې الله تعالی به دوی ته خپل رحمت ورنکي الله به رحمت اونرسي زي ادخل الجنه عرف ولا ته مړ شو زي داخل شي جنت ته لا خوف عليكم نبير پتا سو باندې ولا انتم تحزنون او نبي تاسو غمجن ونادى اصحاب النار ندوی لا یارا دوی جنت ته داخل شو چې جنت ته داخل شو جهنميان سره په پنه رابطه شته کنه نو ان تر ته جهنميان وای پوش وی نو دا ما تاسو ته ویلو هغه راتوی ګنا خو براته ورغورځي نو دا هغه ما تاسو ته ویلو چې کلام کې څه دی هغه کا قاعده علقتها تبرا وما ان باردن دا نو ان افیزو علینا من الماء تاسو دا بعضی بعضی د قاعده تر دې پستر وګورئ خدا ما په اصول کې ویل دا غیر وخت شوی دی او اوس بیا دوباره نشم تکرارولې ان افیضو علینا چرات وی کې په مونږ باندې من الماء او او القو یا را اوغرزوی مونږ ته مما دا غن رزقکم الله چې الله تاسو درکړي دي قال وغي ورته وی ان الله حرمهما یقینا الله تعالی بن کړي دا دواړه سيزنا علی الکافرین په کافرانو باندې الکه مونږه نشو در کوله ک در مقرب بیا تاسو په نه در رسید الله بن کړی دي الذين دا کم کافران دي دا هغه کافران دي اتخذو دینهم چې جوړ کړي او دین خپل لهوان مشغلا ولعبا او لوبه الکه تاسو د دین نه لوبي او ټوکې جوړې کړې وي کله به یو پس روان وي کله به بل پس روان وي الله خو ته ویلو چې ولا تتبعوا من دونه اولیاء وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چولو دل رجوان دنیوي فالیوم ننساهم نو نن ورځ مونږه پریګدو دوی لره الله وی ننساهم نترکهم فی العذاب مونږه پریګدو په عذاب کې کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دوی هیر کړو ملاقات د ورځې دوی چې دادا دا ورځ ملاقات قیامت دوی هیر کړو الله وی زم دا سه پرېږدم په جهنم کې و ما کانوا بیااتنا یجحدون او د دې وجنه چې ودی د آیات د آیاتونو زمونږ نه انکار کوونکې ولقد جئناهم بکتابنا الله ویقینا اوس چا به چې نه دا غریبانان جهنم کې پراتی دي دې ته پتا نه و الله وی ولې ته نه پتا ولقد جئناهم یقینا مونږ راوړو دوی ته را لګرو مونږ دوی ته بکتابن کتاب فصلناه چې بیا تفصیلا بیان کړو هغه کتاب هو دوی تعالی فصلناه علی علم چې بیان کړو تفصیلا دا قیامت دوی ته په علم باندې یا موږ ته بیان کړو دا کتاب علی علم په علم باندې هدن دا هدایت او رحمتن رحمتو لقوم د پار دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي هل ينظرون نو دوی بیا ول ایمان نه راوړي دوی قیامت ته په انتظار دی چې قیامت راشي بیا موږ ایمان راوړو هل ينظرون الله وی دوی انتظار نه کوي الا تاویلا مگر واقع کې د دې قیامت ته د تاویل غمانه چې مته کړی وي کله مته ویل چې یو څه واقع کېدل نو دوی واقع کېدو د قیامت ته انکار کوي یوم یاتی تاویله هر کله چې راشي واقع کېدل د قیامت یقول الذین نوای با کسان نسوه چې ور کړو د قیامت من قبل مخکې دینه قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا دا رسولان در خو چې مونږ ته راغلي او پرشتیا راغلي هغه خو مونږ ته رښتیا ویلو چې قیامت به مونږ خو وینشته فهل لنا من شفاعه نو آیا شته دې مونږ لره څوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې مونږ د پاره سفارش وکي او نرد یا مونږ دنیا ته واپس کړی شو فنعمل مونږ به عمل کو غیر الذی غیر دا عمل نه کنا نعمل چې موږ په دنیا کې کو موږ به بیا بل عمل کو موږ به عمل نه کو څه پورې هم بد کول او کوم موږ الله واپس کی الله وی قد خسروا انفسهم یقینا دوی تاوانی کل ځانون خپل وضل عنهم او رخ شد دوی نه ما هغه قیسی کانو یفترون چې دوی بر ځان نه جوړول د خپل معبودانو بارکه خپل معبودانو بارکه چې در دروغو کې قیسی جوړ کړي وي هغه ته اوس هیری دي هغه ته ورکی شوی دي هغه شفاعت شفاعت کول اوس د دې ځای پورې دا دریم باب ختم شو په دریم باب کې سو نو ما تاسو ته وی چې زواجر او تخویفات او د دغه چې کوم دی نو د معبودان او د عابدان د یو بل نه براءت او د جنتیان او د جهنميان یو بل سره خبرې وی د عرب والا خبرې وی پکې دا ټول د پاره د تخویف او بشارت ذکر کو چې که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم د امنو صحیح شو او هغه قبول کړو نو روان به په دغه لار جنت ته بځي خو کپ کپ اتبعهم کا اتبعتم من دون اولیاء کدا ما سیوا د الله نه د بل چا تابعداري وکړه نو بیا بر دغه حال د کړی جهنميان شول هغه داوی سره ټول لګي ها